و هر کشوری از اجرای این قوانین سر باز زند با های گوناگون روبرو شده و با قوت مجبور به اجرای آن کردد. اما دولت اسلامی از ابتدای اعلان خلافت تلاش نمود تا نظام اقتصادی خود را از نظام بین المللی جدا کند و دولت اسلامی با کشف این مسئله تلاش دارد تا تسلط آمریکا بر اقتصاد جهان را از بین ببرد. شاید برخی ها این گونه گمان کنند که دولت اسلامی یک مجموعه جنگجوی بی سوادی هستند که تنها کار آنان کشتن و منفجر کردن است. اما حقیقت این گونه نیست. واحد مخصوص دولت اسلامی را به چاپ برسانند. همین بود که در ابتدای سال هزار و چهارصد و سی و شش هجری دولت اسلامی واحد پولی خویش را اعلان کرد. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته نحن اليوم فی سلطان الخلافة و قد من الله علینا بسک ای د عزت او حاکمیت سمبوله! ته خو هغه ولس وې چې دا ټول امتونه تا سمبالول، ټولې دنیا ستا خولې ته غوږ ایښی و، په مسلمانانو دې د شفقت وزرې غوړولې وې او د کافرو بدماشانو دې چټونه مات کړي وو. دا نن چې څوک په ټوله د باچاهۍ دعوه کوي، د دې ښځې او بچیان خو ستا غلامانو او ستا خدمتونه به یې کول. ته خو هغه امت وې چې ادنا ذلت دې هم نه شو برداشت کولی تا د خپل مسلمان ولس یو کس هم د کافرو په جېل کې نه شو برداشت کولی د وا معتصما په اواز دې د دنیا هر ګوټ ته ځان رساوه ټوله دنیا په هر قسمه تیارو کې پرته وه ستا په وجه ګمراه خلکو لارې پیدا کړې ته یو ستوری وې چې ستا په وجه نورو ولسونو لاره پیدا کوله تا د عزت په ژوند د امتونو تنده ماته کړې وه تا د توري په سیوري کې خپل ژوند پایاوه ستا خوراک د کفري نړۍ غنیمتونه او جزیه وه اوس ګورو چې تاسې د هر قسمه ذلت او خوارۍ په کندو کې پراته یاست، ته د هر قسمه پستۍ او خوارۍ نښه یې، ته هغه حاکم امت نن محکوم شوی یې او داسې څوک نن په تا بادشاهي کوي چې هغه د صلیب او خنځیر بندګي کوي، هغه څوک چې د هغې ښځې او بچیان ستا غلامان او وینځې وې، ستا خدمتونه به یې کول، نن ته د هغوی خدمت کې خپل عزت ګورې، ته نن د هغې بې اجازې ټوخی هم نه شې کولی، ای! ته خو هغه یو مسلمان ولس وې چې د عمر بن عبدالعزیز په شان بچي دې یو مسلمان ورور د دې کافرو په جېل کې نه شو برداشت کولی نن ولې دا جېلونه د مسلمانانو څخه ډک دي نن ولې مسلمانې مؤمنې خویندې په جېلونو کې دي ته نن ولې هغه بچي په غېږ کې نه لرې چې دا مسلمانان د دې جېلونو څخه را خلاص کړي نن ولې تا دا پتمنې خویندې د دې وحشي او بې حیا کافرو په جېلونو کې برداشت کړي دي ته نن په خپله د ښکار شوو ځناورو ښکار ګرځېدلی دا نن هغه اصلي منصب پرې ایښی دی، ته چې تر څو نن بېرته هغه سبب ته رجوع ونه کړې په کوم سبب کې چې ستا د کامیابۍ راز و، ته چې تر څو د عزت هغه رسۍ را ونه نیسې د کوم په ذریعه چې سړی د ذلت له کندو را وځي، نو تر هغې کامیابي نه شې لېدلی او نه د ذلت او پستۍ څخه را وتلی شې. نو اوس واوره! ستا کامیابي او عزت په دې کې و چې ته یو امت وې، دوست دې هم یو و او دښمن دې هم یو و. ستا دوستي او دښمني یوازې د دین په خاطر باندې وه، تا خپل اصلي دښمن پېژندلی و او هغه ته دې د دښمن په سترګه کتل، دین تا ته د هر مصلحت څخه غټ مصلحت ښکارېده، ته د دین یو وفادار عسکر وې، ستا دا ناره په خوله کې وه چې ویل به دې، آیا زه به ژوندی یم او د الله جل جلاله دین به نقصاني کېږي؟ خو هر کله چې تا خپل مقصد دنیا جوړه کړه او د دنیا پسې ولګېدې، بغض او محبت، دوستي او دښمني دې یوازې د دنیا لپاره شروع کړه، د دوستۍ او دښمنۍ معیار دې یوازې خپل وطن، خپله خاوره، خپله ژبه جوړه کړله، د دین په ځای یې د دنیا یو وفادار څوکیدار شولې، هر څه دې خپل وګڼل او یوازې دین دې پردی وګاڼه. او کافرو ته دې پرېښودل، که هر څه پرې کوې، که مسلمان وژل کېږي، که جېل ته اچول کېږي، که مسلمانه زنانه بې پته کېږي، خو چې ته په امن يې، پروا نه شته، ځکه دې حال ته راورسېدې، نو راشه د دې مرض علاج دې له قرآن څخه واوره، الله جل جلاله فرمايي، ای ايمان والاؤ! پر تاسې څه شوي دي چې کله تاسو ته وويلی شي چې د الله جل جلاله په لار کې وځئ، نو تاسې د ځمکې طرف ته درانده شئ؟ ايا تاسې د دنيا په ژوند باندې د آخرت څخه راضي ياست؟ د دنیا ژوند خو د اخرت په مقابل کښې ډېر زیات کم دی. که چېرې تاسې د الله جل جلاله په لار کښې جهاد نه کوئ، تاسې ته به دردناک عذاب درکړل شي او ستاسې په مقابل کښې به یو بل داسې قوم راولي چې هغه به ستاسې څخه بغیر نور خلق وي او تاسې به الله جل جلاله ته هېڅ قسمه ضرر ورنه کړئ. والله علی کل شیء قدیر، الله جل جلاله په هر څه باندې قدرت والا دی. ای مسلمانانو! ایا نن ټول یهود او ډلې په مسلمانانو باندې نه دي را جمع شوي؟ سره له دې چې اسلامي امت کم هم نه دی او اسلامي امت نن د سېلاب د خاشاک په شان نه دی ګرځېدلی چې د دین هېڅ په کار رانغی، د دین د دفاع او حفاظت په خاطر باندې په نشت باندې حساب دی او ایا د دښمن د زړونو نه د مسلمانانو هیبت او رعب وتلی نه دی؟ یوازې مجاهدین دي چې د دښمن زړه یې ورچولی دی. د دې ټولو مرکزي سببونه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دنیا محبت ښودلی چې کله اسلامي امت دنیا ته مخه کړي نو دغه عذابونو باندې بخته کېږي او بل یې د مرګ بد ګڼل ښودلي کله چې د یو مسلمان د زړه څخه د شهادت مینه ووته د اخرت طرف ته یې رغبت کم شو د جنت شوق یې د زړه څخه ووت نو د جهاد په لار کې د مرګ له ویرې نه یې د خپل دین دفاع او حفاظت پرېښود د مرګ د یرې نه یې ډېر څه برداشت کړل خپل ذلت یې برداشت کړ په خپلو ملکونو کې د اسلامي نظامونو پر ځای سیکولر کفري نظامونه برداشت کړل، د الله تعالی د قانون په ځای د مخلوق په لاس جوړ شوی قانون برداشت کړ، په هغه ملکونو کې چې په هغې کې د زرګونو مسلمانانو وینې د شریعت لپاره توی شوې وې، نن په هغه ملکونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې عزتي کېږي، د قرآن کریم بې عزتي کېږي، کلیساګانې په کې ازادې دي، هر قسمه بې حیایۍ په کې ازادې دي، هغه خاوره چې په هغې باندې طاعتونه کېدل، نن د الله تعالی دښمني پرې کېږي، هغه ځوانان چې د دین حامیان وو، نن د خپل مسلمان ورور په مقابل کې د کفر څخه دفاع کوي دا هر څه نن اسلامي امت برداشت کړل نو ای غافله مسلمانه ولسه څه شی به دې راویښوي ایا دا د امریکې د بیرغ لاندې عالمي کفري جنګ دې نه راویښوي دا د زنانه او ماشومانو ژړاګانې او غمونه دې نه راویښوي چې هره ورځ یې په مسلمانانو په دې خاوره کې کربلا جوړه کړې ده دا بېیاره او مددګاره زندانیان دې نه راویښوي ورځ په ورځ چې د دې ملکونو څخه د دین جنازې وځي دا مو نه راویښوي نو ای مسلمانه ته خو د دې دین دښمن ته هم سوچ وکړه چې هغه خپل کفر او کفري ملت ته څومره وفادار دی تا خو خپل مجاهد ورور یوازې پرېښی دی تا خو خپل مجاهد ورور یوازې پرېښی په دې بهانه چې موږ خو عوام خلک یو کفر یې پوه شه او مجاهد پوه شه کافر پوه شه او مجاهد پوه شه زما د جهاد سره څه کار دی خو بل خوا کافران ټول په یو غږ د صلیب او نورو کفري شعارونو لپاره د اسلام او مسلمانانو په مقابل کې سره یو شوي دي هر چا په کې د خپل وس موافق برخه اخیستې وه هغوی کې د عوام او خواص فرق نه شته دی څوک جنګ کوي څوک پیسې ورکوي او څوک خپل زامن په فخر سره د صلیب لپاره نذرانه کوي او پر تا یې د اسلحې پابندي لګولې ده او ته یې په دې باندې قانع کړی هم یې چې په اسلحې باندې مشکلات نه حل کېږي خو دوی خپل وړو ماشومانو زنانو ته د اسلحې ټرینینګ ورکوي نو ای مسلمانانو رابیداره شئ مړه ضمیرونه راویښ کړئ راشئ اسلامي دولت سره یو ځای شئ او دا دنیا نوره په کافرو راتنګه کړئ که د حق پلټونکي یاست. که په اسلامي امت د یهودو، صلیبیانو او نورو کافرو ظلمونو، وحشتونو او بربریتونو ځورولي یاست. که د کفارو له خوا د مؤمنو خویندو، میندو بې پتیو دردولي یاست او د هغوی د انتقام تږي یاست. او که په ځمکه د الهي نظام د رحمت خپروونکي یاست. وت د هغه د کفري مذهب په تور هغه مذهبونه پېژندل دي. دا د کفري مذهب په تور پېژندل نه ده. د دې په مېډيا تبليغ کېږي. صحيح ده. سکولونو کې د دې تعليم ورکولی شي. حکومتونو همدا نافذ کړی ده. د حکومتونو فوجونه او پوليس د همدې لپاره جنګېږي. موږ بس هغو نه هېڅ نفرت نه لرو. اګر چه د ګودرۍ خپل مقام دی د چا پۀ خپل مقام دی هغه نه انکار نۀ کېږي. خو د پوره چت راغورځېږي نه. خو د دې چت کومه اهم کړه څه دی هغه دا تېرونه دي. که دا تېرونه مات شي دا نۀ ګودرۍ ټينګېدای شي نۀ چا پۀ هېڅ شی نۀ شي ټينګېدای. ټول ماتېږي که نۀ. ځکه څه د دې چت ټولو نه مضبوطه کړه دا تېرونه دي. خو هغه د داسې وخت طریقه وه، څه هغه وخت کې د مونږ نظام قایم نه و شوی کنه، په خپلو پښو نه و ولاړ کنه، چې کله د مونږ نظام په خپلو پښو نبي صلی الله علیه وسلم د الله په فضل سره ودرول او دا نظام یې قایم کړ، نافذ یې کړل، هغه نه بعد ورو ورو د اصلاح طریقې بدلیدې کنه، بیا مدرسې جوړې شوې، جماعتونو کې درسونه وو، بیا هغه ورو ورو مدرسې جوړې شولې او اوسه پورې که څه چلیږي کنه. دا مدرسې کومې دي، مدرسو کې چې کومه د تعلیم و تعلم طریقه ده دا د غالب نظام طریقه ده نه کله د تا نظام غلیب وی بس مدرسه جوړه کړه خو سنجیدګی سره ارام سره ورته بس پروت اوسه کنه خو اوس هغه څه اردو کی ایسه تاریخ اپنه اپ کو دوهرا رهی هی کنه التاریخ یعود بنفسه عربی کی ورته نو هغه تاریخ بیا هغه اوس خوړلی دی کنه چکار خوړلی دی کنه مو مطلب دا دی چې د کوم مجاهدین سنګرو کې دي کنه د دغو مجاهدینو اصلاح په دغه طریقې نه کېږي مدرسو طریقې سره ولې که مدرسې کې داخل که جهاد پاتې دی که جهاد کوي علم نه پاتې کېږي نو څه دا دواړه شونه پاتې نه شي دې دپاره طریقه داسې اختیاروي څه هغه طریقې څه دا دواړه برقرار پاتې شي جهاد و علم دا دواړه په یو وخت وشي هغه دپاره دغه د دورو والا طریقه ده دا دورې انشاءالله ترقي کوي که مودي ده ترقي کنه که یو شی راټول ته ته نه میلویږي نو د هغه شي کوم اصل دی غټ غټ شی دی هغه خو مه پرېږده کنه هغه خو حاصل کړه کم از کم او علما دوی نه شکایت نه کوي دي خبر نه ډېر چې یاره دا بس مجاهد دی خو بس چې صاحب په علم لري کنه خو په علم لري کنه خو دا ګیله خو تعالی کوه چې موږ تا ته د دغو مجاهدینو د تربیت مکانه درکړو که کله مو خبرې خو ډېرې وشوې خو اصل مقصدي خبره څه کومه د زده کولو دی هغه د زده کولو خبره ورکې دا دوې دي څه د دغې څه د کومې دورې ته د مجاهدینو اصطلاح کې شرعي دوره یې دي نه دا دوه مقصدونه دي یو د مجاهدینو اصلاح دی او دویمه د غالب کفري نظام پېژندل دي پېژندل د دې دپاره دي چې هغه نه مو نفرت وکړو هغه نه مو ځان باج کړو او د هغه د متولو کوشش وکړو صحیح پېژندل دي دپاره اومو په دې نه دې کې اختصار نه کار کړي د وخت د وجې نه څه وخت مو ته کم رکړې شوې او دې وجې نه د خبرې سترولو ضرورت نشته ده بس خالص د ترتیب والا مذکره مو سره کوو یو ترتیب ته جوړ کړي هغه لکه څنګه کوم ترتیب مو جوړ کړي د هغه نه ته نه خبر مثلا هله سا هم اهم نکته ورکه خيو څه هغه تاسو ذهن نشين کو د نور مجاهدينو بيا په مخ ترتيب بني که ترتيب د تاسو خوښ شول په مخ ترتيب د مجاهدينو تربيات کو هغه کې دار دوی خبرې دي د مجاهدينو اصلاح ولا خبرې ورکه دي او اندرنګ ورکه د کفري نظام پېژندل و د هغه نظام نه د ځان ساتلو طريقې دي او د هغه نظام خلاف دعوت چلولو د هغه تردید کولو طریقې دي، د هغه نظام د ماتولو طریقې دي، بس دا زموږ دورې غابې خلاصه ده. د خلافت غږ اورېدونکو ته مې دا پیغام دی چې ان شاءالله دا برنامې تعقیبوئ ان شاءالله ستاسو به د دې اورېدلو سره حق ته ورسېږئ او دې کې چې کومې برنامې دي خصوصا دغه کوم څه د دعوتي او د عقیدې برنامې دي، دې ته متوجه سئ، انشاالله تاسو به حق ته ورسېږئ او تاسو به خپل دین وپېژنئ او خپل الله او خپل رسول به انشاالله د دې لر نه وپېژنئ. په کومو موضوعاتو کښې چې تاسې شک لرئ، کولای شئ چې د خلافت غږ راډیو هغه برنامې تعقیب کړئ چې د تاسو سوالو ته جواب در کوي. انشاالله دې نه به ډېر خیر تاسو انشاالله واخلئ. تلویزیونونو کې دا خبرې ډېرې کېږي چې دلته د شینوارو باندې ظلم زیاتی وشو تاسو همدې ځای اوسېدونکي یاست عالم هم یاست دغه ټول حالات تاسو په خپل لیدلي دغه واقعا خلافت مجاهدینو په دې خلکو باندې زیاتی وکړو که نه دغه حالات څنګه وو کورونه چې دوی وتې د خلافت مجاهدینو په زور ویستلې که دوی ځان دې ته جوړ کړه چې دوی د دې خاورې نه وویستل شي دلته هېچا سره هم ظلم نه دی شوی الحمدلله څنګه چې دا نوم د خلافت دی چې شریعت دی او اسلام دی او دولت الاسلام بلکل دا حقیقت دی هغه سړي ته پته لګېږي چې کومه صحنه کښې موجود وي په جنګونو کښې او غزه کښې زه دلته موجود یم دلته هېچا سره هم ظلم او زیاتی نه دی شوی بلکې دوی په خپله باندې داسې طریقه وکړه چې زه چې کله دوی پاڅون که، په هغه سهار زه خپل کور کې ایسار وم، چې زه وتم د هر یو کور نه ډزې کېدې، د هر یو کس نه چې سپین ږیري او تر دې پورې موږ سپین ږیري لېږدلې چې زاړه زاړه ټوپکونه یې را واخېسته او ډزې کولې، نو دا د دوی خپله ګناه وه، که داسې یې نه وای کړي، هغه اسلحه یې مطلب څومره وه حذف کړه، هغه یې هم ورته معاف کړه او هر څه وي، زه خیر دی صرف زموږ او دوی چې روغه وشي مسلمانان مطلب دوی ته نسبت کېدلای شي، سره د دې معافۍ نه وروسته دوی بیا پاڅېده او دغسې طریقه وکړه، زموږ د مهاجرو د ورکزو زنانو دومره سخت بې عزتی لکه دوی چې کړی هغه کفار هم ډکې شوې مطلب صفا کفار دي او داسې خلک چې چاقوګانو به یې وهلې اوس یې نغدي قبرونه معلوم دي په چاقوګانو باندې سپین ږیري وهلي زنانه ورسره او د زنانو نه بورکې ګذارې کړي ما خپله اوس هم هغه کسان زه پېژنم او کومه زنانه چې بورکې ګذارې کړي دا قومي تعصبات دا زمونږ په دې مطلب قوم کې موجود وو په کار خو دا وه چې نبي صلم کله چې د مکې نه لاړ مدینې ته لاړ هجرت یې وکړ نو هلته خلکو ورسره امداد وکړ انصار ویل شو څومره کورونه یې ورته ورکړه او بیا ورسره هغه تر دې پورې چې په جنګونو کې برخې ورسره واخېستې نو نبي اسلم ورته دعا وکړه چې اللهم اغفر الانصار والمهاجر دعاګانې ورته وکړي په کار خو دا وه چې دوی ته مونږ خپل کورونه پرېښي وای او دوی چې هر څنګه وای چې هر حکومت مونږ نه غوښتای چې په هره طریقه وای هره دسیسه وای باید چې مونږ دفع کولای د دوی نه ځکه چې دا مهاجر وو مونږ ته د انصارو نسبت کېدل لیکن بالعکس کار ورسره وشو سوف نمضي في المعالي لا نبالي لا نبالي سوف نرمي الروح رميا. الله رب العالمين مونږ دې د پاره پيدا کړي قرآن او د حديث والا دا مؤمنان او دا مجاهدين دا زمرين او دا ګلان الله رب العالمين ځمکه کې ژوند دې د پاره ورکړی دی چې د الله د هر دښمن نه به ان شاء الله دا سرونه پرې کوو او خپله وينه به د الله د شريعت نه قربانوو ان شاء الله عزوجل. ای د نړۍ د کفر رئیسانو او امامانو! څه فکر کوئ چې تاسې د اسلامي امت د قیادت په له منځه وړلو کښې بریالي یاستئ؟ تاسې خو د اسلامي امت تر منځ د اختلافاتو په اچولو او په خپل منځ کښې د اعتلاف په رامنځته کولو سره فکر کاوه چې اسلامي امت به بیا سر پورته نه کړي او تل به ستاسې د بربنډې دیموکراسۍ په واکمنۍ کښې د غلامۍ ژوند کوي خو اسلام هغه دین دی چې په هره زمانه کښې یې داسې ویښ بچي روزلي چې تل یې د دښمنانو شیطان صفته ملایانو ای د بلعام حقیقي لمسیانو ای د ابلیس حقیقي وارثانو ای حق پټوونکو ای حق ته د باطل جامه اغوستونکو ای مموهینو! ای د باطل طبله وهونکو! ای سلولي شیوخو! ای هغه شیوخو چې تل طاغوتیانو په غټو غټو لقبونو نازولي یاست او د خپل قدر او منزلت څخه یې لوړ ښودلي یاست! ای د طاغوتیانو ژبو! ولې مو په خپلو سترګو د ډالرو او ریالونو او خبیثو منصبونو پردې راغوړولې دي؟ ولې کفر ته اسلام او اسلام ته کفر وایاست؟ ولې د اسلام او توحید حقیقي بچیانو ته غلط نسبتونه کوئ او خوارج بولئ او حال دا چې خپله هم مرتدین یاست او هم خوارج؟ ای شیطان صفته شیوخو! تاسو نه وینئ چې سعودي حکومت د امریکا په مشرۍ ایتلاف کې شریک دی او د صلیبي لښکر جز جوړ شوی دی او د خلافت اسلامیه په وړاندې په یو محاذ کې جنګېږي؟ ړانده خو نه یاستئ، ایا د امریکا په مشرۍ د مسلمان په خلاف جنګ کې برخه اخیستل کفر بواح نه دی؟ ای د ریالونو په نشه کې مستو شویو خو نن خو به د خپلو بدارانو او بې علمه خلقو په وړاندې حق پټ کړئ، حق به بدنام کړئ، حق ته به د باطل جامه ور واچوئ، د عوامو ذهنونه به مشوش کړئ، لکن د الله په حضور کې چې ودرېږئ بیا به څه کوئ؟ ایا هلته مو ډالر، ریالونه او منصبونه خلاص کړي؟ هېڅکله نه! راشئ حق ته تسلیم شئ. الله جل جلاله استعدادونه او یو څه علمونه درکړي دي، دا د حق د احقاق لپاره خرڅ کړئ. حق ویل چا ته اجل نه نږدې کوي او د ډاره حق نه ویل د چا ژوند نه اوږدوي. د خپلو اسلافو تاریخونه وګورئ، د احمد بن حنبل په شان د حق ملاتړ وکړئ. د وخت ظالم بادشاه او د هغه ابواقو شیوخو ته یې په داخل د جېل او محبس کې غاښ ماتوونکي ځوابونه ویلي دي. د خپلو سلفو په نقش قدم لاړ شئ. جېلونو محبسونو ته لبېک ووایه جېل ته زموږ قدرمن اسلاف تللي دي یوسف علیه السلام جېل قبول کړی دی احمد بن حنبل امام ابو حنیفه رحمه الله شیخ الاسلام ابن تیمیه جېلونه قبل کړي دي لاکن حق یې نه دی پرېښی په حق ټینګ پاتې شوي دي حال دا چې هغه وخت کې خلافت وجود نه لرلو. لله الحمد اوس خو علی منهاج النبوه خلافت موجود دی. لله الحمد داسې خلافت دی چې په دوو اصولي او قوي بنسټونو ولاړ دی چې قرآن کریم او صحیح احادیث دي، منهج یې واضح او روښانه تګلاره لري او د هر قسم تعصب او تمذهب څخه بېزاره او بري دی. د الله څخه ووېرېږئ او حق تسلیم کړئ او خلیفة المسلمین ابوبکر البغدادي حفظه الله تعالی سره بیعت وکړئ، خپل ژوند او مرګ د جاهلیت څخه وژغورئ. نشرات چې تاسې واورېدل په دې هیله چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلي وي تر بیا د الله په امان وسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته